نو دا به جنت ته څي څاي کي درې خويونه نه وي الکبر تکبر ورکي نه وي مجاهد کي دويم مجاهد کي الغلول ځاني ستلي وي د غلول نه غلول ورکي نه وي ني خيانت يي نه وي کړي بيت المال کي او دريمه خبره الدين څه قرضه ورباندي نه وي دا درې خبري څه ورکي نه وي نو هغه به جنت ته څي. دا په څو ډوله دي، په څو قسمه دي او اسلام دې ته په کوم کوم حالات کښې قانع دی او کوم د اسلامي احکام د دې نه کوم ډول تعبیر لري، په کومو برخو کښې تېنا کوم ډول لري. نو په دې غږېږو. دوی په بېلابېلو برخو کښې رسنۍ او دغه دغه مرتد چارپايان چې دي دوی دا خبرې کوي چې د اسلامي خلافت په ليکو کښې بهرنيان دي او د ایمان داسې یو رګ دی او داسې یوه رشته ده او داسې یو تار دی چې په دې باندې یو څوک وتړل شو، دې کښې بیا بهرنیت او داخلیت نه شته دی. الله رب العالمین قرآن کریم کښې مؤمنان ټول په خپل منځ کښې یو بل سره وروڼه وروڼه بللي دي، انما المؤمنون اخوة، مؤمنان په خپل منځ کښې سره وروڼه دي. نبي علیه صلات وسلام ټول مؤمنان د یو وجود سره مشابه کړي دي، چې دا په مینه محبت او په یو بل باندې په درد او همدردۍ کې داسې دي که جسد واحد لکه یو وجود یو وجود کې چې کوم اندام باندې تکلیف و ټول وجود ورسره ناقراره وي او ورسره درمل وي. نو د نړۍ په هر ګوش کې چې هر څومره مسلمانان دي، مؤمنان دي او د الله رب العالمین په ذات او صفاتو باندې واقعي ایمان او یقین لري نو دا ټول په خپل منځ کې سره ورونه دي ولو که په شرق کې وي او که په غرب کې وي. د دې تر منځ هېڅ قسم تبعیض نه شته دی او یو د بل نه نه خارجي کېدای شي او نه د دې نه غیر بل دخول شته دی، داخلي والی شته دی، چې د ایمان په رشته باندې څوک سره تړلي وي. نو دا یوه خبره شوله. دویمه خبره دا ده چې طبعا انساني ټولنې، بشري ټولنې دا تشکیل چې شوی دی یا جوړښت چې شوی دی، دا د کورنیو او د قبایلو او د قومونو نه شوی دی نو دغه کورنیو او قبایلو او قومونو ته الله سبحانه وتعالی نفس یې د یو تعارف د سبب په په توګه کتلي دي او موږ ته یې دغسې را معرفي کړې ده الله رب العالمین قرآن کریم کښې داسې فرمایي چې الله تاسې شعوب او قبایل د دې لپاره ګرځولی یاستې لتعارفو چې یو بل پرې وپېژنئ د دې لپاره نه چې تاسې په دې باندې دا د تبعیض سبب وګرځوئ، نو قاعده دا ده د اسلام او د شریعت چې مؤمن مسلمان که په شرق کې و، د غرب د مؤمن مسلمان ورور دی او کافر که د یو چا سره په کور کې اوسېده، په خپل کور کې اوسېده، نو دا د دغه خپل ورور او د پلار دښمن دی او دا ورور نه بلل کېږي او دا مداخله نه بلل کېږي، دا خارجی دی. په دې وخت کې تمیز دپاره یوه واضحه تله لګېدلې ده. بېلتون دپاره او د یو کېدو دپاره یا د یووالي او د وحدت دپاره یا د جدا کېدو دپاره معیار ټاکل شوی دی او دا الله رب العالمین جوړ کړی دی معیار دا دی چې په ټوله نړۍ باندې که اسلامي هېوادونه دي او که کفري هېوادونه دي د جمهوریت او د دیموکراسۍ په عنوان باندې نظامونه راغلي دي او قایم شوي دي او اسلامي نظام او اسلامي خلافت د دې دیموکراسۍ په راتلو سره پای ته رسېدلی دی. د کله چې اسلامي خلافتونه د اسلامي خلافت ټغر دښمنانو ټول کړ، د کفارو، صلیبیانو، مسیحیانو، هغه یې اسلامي خلافت وړنګاوه او د هغې ماڼۍ یې ړنګه کړه، نو د هغې نه وروسته دوی په یو کفر باندې متحد شو چې هغه دموکراسي او جمهوریت و او د دغه جمهوریت دپاره یې پلانونه جوړ کړل چې دا ټولې نړۍ ته څنګه ورسوي او په ان اسلامي هېوادونو کښې دا څنګه تطبیق کړي نو دغه یوه تله واقع شوله ایمان د معیار لپاره نو په دغه تله باندې اوس هر هغه څوک په خپل منځ کښې سره ځان یو حسابوي او داخلې نه حسابوي چې د جمهوري نظام په یو چوکاټ کښې راګېري هغه جمهوریت ته حدود ټاکلي چې دغه حدودو باندې ستا وطن دی نو مونږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کښې خپل مسلمانان وروڼه په فکر او په عقیده باندې پېژنو، زمونږ لپاره دغه معیار دی، هر چا سره چې دا فکر دی چې جمهوریت کفر دی، دیموکراسي کفر دی، سیکولر نظام کفر دی او د اسلام مخالفت دی، دغه عقیده څوک لري او کفر بالطاغوت کوي او ایمان بالله لري، په ټوله نړۍ کې چې په هر ځای کې د دې فکر خاوندان دي، هغه که په شرق کې دي که په غرب کې دي، نو هغې ته مونږ خارجيان نه ويو، هغه خپل تن او وجود ګڼو، وروڼه يې ګڼو او همه همدغه نتيجه ده. شيخ عمر الشاشاني رحمه الله چې هغه په عراق کې شهيد شه، هغه د همدې جمهوریت په سر باندې په شهادت ورسول شو چې هغه د اسلامي خلافت د جنګ وزیر و. دلته په مقابل کې د همدغه جمهوریت د ورځې د لمانځلو په په په موقع باندې د اسلامي خلافت یو مجاهد په پاریس کې راولګېد، فرانسه کې او دوه کیلومتره مزل یې د پاریس د ښار په هغه لوچکو او په هغه عیاشو ښځو او نرو باندې وکړ او هلته یې خو په خپلو خلکو نه غږېږي، په خپلو کافرو باندې او د فرانسویانو پر اکاډۍ باندې موټر خېژي، نو دلته په ښکاره جهیله شو چې معیار جهیله اسلام دی. معیار اسلام دی، زمونږ تړاو دا د الله رب العلمین په دین باندې او د لا اله الا الله په کلمه باندې دی، چا چې مونږ سره توحید مانه هغه زمونږ ورونه دي او هغه زمونږ تن او وجود دی، د هغې په وینه باندې مونږ وینه ورکوو، د هغې په سر باندې مونږ خپل سر ورکوو او یو بل باندې مونږ قربانېږو. نو په موږ کښې خارجيان بلکل شته دی نه دا دروغ وايي اصل کښې خارجيان هغه دي چې د چې د خراسان خاورې ته د اسلام د د د یرغمل کولو د د خراسان د خاورې د یرغمل کولو د دې د د غصب دپاره راغلي دي او دلته د خلکو په فکرونو باندې حمله کړې ده د دوی په عزتونو یې حمله کړې ده د مسلمانو پېغلو عفتونو باندې حمله کړې ده خارجیان خو هغه دي هغه دي چې هلیکاپټرو کښې زنانه بار کړي، د افغانستان او د خراسان د حدودو نه یې ویستلې، هغه دي چې دلته د د کم عمره ماشومانو سره جنسي تېری وکړ، هغه دي چې سپین ږیري او بوډاګان یې د د خراسان د خاورې نه ونیول او په مختلفو زندانونو کې د هغې بې عزتي وکړله او جنسي تېری یې پرې وکړ او دا بې غیرته، بې ننګه او بې همته چې یو څو ډالرو باندې غولېږي، هغه خلک خپل ورونه ګڼي چې هغوی خارجي دوستانو ته وایي، د پي ار ټي دوستانو ته وایي چې هغوی د اسلام د دښمنۍ او د د دوی د عزت او د عفت د د د لوټ کولو لپاره راغلي دي. هغوی خپل دوستان او وروڼه ګڼي او څوک چې مسلمانان دي او مؤمنان دي او د الله رب العالمین د دین او د الله رب العالمین د شریعت نفاذ غواړي، هغې ته خارجیان وایي. نو دا بېګانه په خپلو ملکونو کې هغه طاغوتي نظامونه راړنګول غواړي دا هم د امریکې مزدور او د امریکې تالي څټې رژیمونه، مرتد رژیمونه را ړنګول غواړي، هماغه خلک چې د اسلامي خلافت لیکو ته راغلي دي. نو تاسې خبره خلاصه کړه شیخ صاحب، پوره دغه موضوع تحلیل وکړه. بله مسله شیخ صاحب دلته دا ده چې دا د وطنیت خبره کېږي او دغه د مرتدو رژیمونو دغه عسکرو ته یې دغه خبره په فکر کښې ور اچولې ده چې دا د وطن دفاع ده، د وطن نه ساتنه ده. د وطن ساتنې په اړه یا د وطن د دفاع په برخه کې د اسلام سره ټکر یا د اسلام سره جنګ دا نو شهادت بلل کېږي یا نه؟ یا د وطن ساتنې او د وطن دفاع په اړه کوم قرآني احکام شته دی؟ یا دا دې خلکو ته دغه تصور په کوم بنیاد ورکول شوی دی؟ نظام صاحب یو خو دا شرعي اصطلاحات چې دا خلک په سیاسي مواردو کې استعمالوي، یو خو دا خلک د دوی خولې بندول غواړي او په سمه توګه به د دوی دا سرونه غوڅول غواړي. شهادت دا څه داسې ګپ شپ نه دی چې دوی چېرته په یو په یو ځای او په بل ځای کې مردارېږي او دی هغې ته د شهید نوم ورکوي یا په خېټه باندې مزدوران دي، په خپله اقرار کوي وایي چې څه وکړو، خېټه رانه ډوډۍ غواړي او په دې خاطر اربکیه شوی یم او اردو ته راغلی یم یا وطنیت باندې جنګېږي شهید هغه دی چې هغه د اعلا د کلمت الله دپاره وجنګېږي راځو دې خبرې ته چې وطنیت په شریعت کې څه حکم لري نو په شریعت کې د وطنیت حس دا مونږ ته نه دی راښودل شوی بلکې مونږ ته د اسلامیت او د مذهبیت حس راښودل شوی دی کله چې په یو ټوټه د خاوره باندې زمونږ شریعت نافذ وي هغه چې په شرق کښې او که په غرب کښې حقاً زمونږ وطن دی چې په کوم ځای باندې شریعت مغلوب شوی هغه که هر ځای وي هغه زمونږ وطن نه شمېرل کېږي نو یو خو دغه حس نه شته دی زمونږ په شریعت کښې دویمه خبره دا ده چې افغانستان چې دی د وطن په نوم باندې یادوي نو دا وطن خو همدې امریکې ستا نه نیم کړی دی نیم یې نه ایران ته ورکړی دی او برطاني او نیم یې نه پاکستان ته ورکړی دی نو بیا همدغه پولې او همدغه حدود د تبع امریکې رسمي اعلان کړي دي او اوس هم د پاکستان او د ایران سره په دغه باډرو باندې همدا امریکا متفقه ده متحده ده که نه چې ستا د وطن خیال وسره نو دا خو پاکستان ته ویلی شي چې خپل ټغر دې در ټول کړه ستا حدود معلوم دي او ته دغه ځای نه دې خوا ته په بین المللي نقشه کښې دا پاکستان نه دی دا خراسان دی دا افغانستان دی ستاسې په اصطلاح باندې نو که د وطنیت حس وسره نو دا خو دې امریکې دا وطن دنه تقسیم کړی دی بیا څنګه تا له امریکا وطن وساتي بله خبره دا ده چې جګړه د وطن نه ده جګړه د قوم نه ده، جګړه چې ده دا د جمهوریت او د اسلام ده. زه بېرته هغه زړې خبرې ته ځکه ورګرځم چې د فرانسي او د برتاني او د امریکي او د ترکي او د مختلفو هېوادونو نه دوه څولې هېوادونو نه پوځونه را ټول شو په افغانستان باندې حمله وکړله نو دا حمله د د دوی په افغانستان باندې د جمهوریت دپاره وه او دوی په خپلو هېوادونو کښې مخکې د مخکې نه کفري نظام قایم کړی و او جمهوریت یې راوستی و او هلته وو اوس که د اسلامي خلافت سره د اسلامي خلافت په ساحو کښې د هندوستان خلق وي يا د فرانسې خلق ورسره وي يا د برطانيې خلق ورسره وي يا ورسره د امريکې خلق وي نو دا هماغه خلق دي چې هغه خلقو دلته حمله وکړله هغه حکومتونو يې دلته حمله وکړله او راله د جمهوريت د دفاع دپاره دوی راله د مؤمن او مسلمان ولس د دفاع او د اسلام د دفاع لپاره د هغې په مقابل کې دلته ځان را ورساوه چې زمونږ همدغه خلک چې زمونږ د وطن والا دي په افغانستان کې جګړه شروع کړې ده د جمهوریت لپاره نو هلته د جګړې میدان ګرم کړی دی نو مونږ ځو هملته د خپلو خلکو په مقابل کې جنګېږو او د اسلام نه دفاع کوو نو اوس الحمدلله اسلامي خلافت خو د جنګ میدان په هر ځای کښې ګرم کړ دا مهمه خبره ده شیخ صاحب دلته ځینې خلکو سره دا فکر هم وي چې ولا هر جنګ دلته افغانستان ته را ځي یا خراسان ته را ځي اوس دغه دغه تصور تاسو اورېدونکو ته په دغه برخه کښې به وضاحت ورکړئ چې د اسلامي خلافت جنګ یوازې په خراسان کښې دی یا دا دا جګړه یوازې هم د دې ځایه پیل شوه که نه دا سرچینه بل ځای کښې ده او دا جنګ په کومو کومو ساحو روان دی او هدف یې څه دی نو یو خو دا ده چې د اسلامي خلافت جنګ چې ده دا په ټوله نړۍ کښې دی دویم چې کوم د اسلامي خلافت د جنګ نکتې دي چې په هغې کښې خلافت خپل نظام قایم کړی دی او مخې ته جنګ په مخ وړي هغه سیمو ته واقعیت دی چې د نړۍ د مختلفو هېوادونو نه خلک را ټولېږي خامخا خو خلافتو ته اعلان کړی دی چې راځئ د دغه نظام د سولې لاندې به دلته تاسې ژوند کوئ او مخکې به جنګ ځي او دا د شریعت طریقه وه، نبي علیه الصلوة والسلام مدینې ته هجرت وکړ، هلته یې نظام قایم کړ او بیا یې هلته وفدونه شروع شو، د مختلفو منطقو نه خلک راتلل، هلته یې بیعتونه کول او نبي علیه الصلوة والسلام سره یې په صف کښې اوکېدل او بیا یې راتلل د جنګ نقطې ته او د هماغه ځای نه یې جنګ په مخ وړه. بله خبره هغه ما دا کوله چې اسلامي خلافت بیا د جنګ دروازه په ټوله نړۍ کښې خلاصه کړې ده یوازې په هغه نقطو پورې جنګ خاص هم نه دی چې کومو نقطو کښې د اسلامي خلافت خط اچولی دی مثلا دلته په خراسان کښې اسلامي خلافت خط اچولی دی د پاکستان د نه سرحد اخلي او داسې په دې حدودو باندې تاسې ته معلوم دی او ټولو اورېدونکو ته معلوم دی نو خط یې اچولی دی خط یې قایم کړی دی نو په دې داخل د ساحه کې اسلامي نظام حاکم دی او په مخه باندې همدغه نظام غذایي او خورهیي او مخکې وړي او ادارات پالي د دې نه بار په پاکستان کې په پېښور کې په اسلام آباد کې په کراچۍ کې په کوټه کې په وزیرستان کې په مختلفو ان په بنګله دېش کې او په هندوستان کې او په کشمیر کې په مختلفو ځایونو کې د اسلامي خلافت اتل مجاهدین او جنګیالي هغوی را لګېږي او په خپل کور کې دښمن په ګونډو کړی دی او خوب یې ول ارام کړی دی جنګي سیستم کې کار کوي او جنګ هم کوي په خطونو کې جنګېږي منظم برطانویان شته دی فرانسویان شته دی مختلف خلک شته دی لله الحمد خو که دلته دي نو هلته هم شته یوازې جنګ دلته نه دی راغلی چې عراق ته راغلی دی او په عراق کې جنګ دی که دلته جنګ دی نو په امریکا کې تاسې ولیده چې جنګ شته که دلته د فرانسویان راغلي دي او دلته کار کوي نو دوی د دې ځای نه صرف نقشه ورکوي او دوی د هغه خپلو خلکو نمایندګي کوي دلته د هغوی یوه نمایندګي کوي او د هغوی دپاره یو شورا یې دلته جوړه کړې په خلافت په مرکز کښې نور همغه منطقو کښې په هغه خپلو منطقو کښې دوی د جنګ رهبري کوي او هغوی ته پلانونه ورکوي او هغوی ته زمینه سازي کوي چې هغوی څنګه جنګ وکړي د الله د دین د دشمنانو په مقابل کښې او د جمهوریتونو او د دیموکراسیو په مقابل کښې. نو شیخ صاحب د تاسو د امریکایانو برتانویانو د دې خبره وکړله د مختلفو هېوادونو نه امریکایي مسلمانان برتانوي مسلمانان اروپني مسلمانان مجاهدین ځوانان ځي د اسلامي خلافت سرحداتو ته ځي او هلته هغه سیمې چې اسلامي خلافت په کې واکمن دی او حاکم دی په کې هلته ځي او بیا هلته روزل کېږي تربیه کېږي او بیا راځي په خپلو کفري هېوادونو کې هغه شان اتلوال بریدونه کوي لکه په فرانسه کې چې شوي په کاناډا کې بلجیم کې همداراز په امریکا کې نو دوی دلته دغه شان بریدونه کړي دغه کفر یې په ګونډو کړی دی کفر یې ورخطا کړی دی نه به یې د هندوستان نه، د بنګله دېش نه، د د امریکې نه، د برطانیې نه، د روسیې نه، د تاجکستان نه، د ازبکستان نه مجاهدین راځي، هغه په دې دې سختو لارو کښې هجرتونه کوي، زنانه یې نیول کېږي، ماشومان یې ځناور خوري او نور په په لکونو پیسې مصرف کوي. دوی ولې؟ دوی به کوم دلیل لري؟ کوم د علت له مخې نه دوی ایسار دي؟ او دوی که دغه علت واضح کړي چې دوی دوی سره کوم کومه پلمه ده؟ کوم دلیل دی چې دوی هلته پاتې دي؟ او دوی ته په اخره کې پېغام څه لري چې دوی باید کومه تګلاره خپله کړي؟ نظام صاحب د دې خلکو سستي هغه حدیث واضح کړې ده. نبي عليه الصلاة والسلام د اخرې زمانې د علاماتو نه يوه علامه وايي چې په اخره زمانه کې به داسې کېږي چې په اسلامي امت باندې به د نړۍ کفار داسې راځي لکه يو کاسه کې چې ډوډۍ ماته شوې او هغې ته وږي خلک ناست دي او هغې لاسونه ورته څنګه راجمع کېږي نو صحابه پوښتنه کوي چې د الله رسوله امن قلة منا يومئذ يا رسول الله په دغه ورځ به مونږ کم د الله رسوله که څه وجه به وي چې په مونږ باندې به کفار داسې را ځي نو نبي علیه صلات وسلام هغه ته جواب ورکوي چې نه تاسې به په دغه وخت کښې ښه ډېر یاستئ کم به نه یاستئ لیکن دوه شیونه به په تاسې کښې را شي چې هغه به د دې سبب وګرځي چې دشمن به په تاسې باندې جرأت وکړي یو حب الدنیا او دویم کراهیت الموت د مرګ ویره او د دنیا محبت دې باندې ته باور وکړه او ټول اورېدونکي دې په دې باندې باور وکړي چې هغه مشایخ او علما او نېکان خلک او چې په متدین خلک دي د طاغوت په ساحو کې د جمهوریت او د دموکراسۍ د سوري لاندې اوسېږي والله العظیم چې هغه په خپل زړه کې پوهېږي چې مونږ ځان ملامته کوي او په خپل زړه کې خجالت دي او بیاناتو کې هم د ډېرو مشایخو دا خبرې راځي چې یاره مونږ څه وکړو د بېغیرتۍ زندګي ده او د بېغیرتۍ ژوند دی، نو بل څه نه دي ایسار کړي، یو هغه د سهولتونو ژوند نه شي پرېښودلی او هغه د دنیا محبت یې په زړه باندې غلبه کړې ده او دویم د مرګ وېره په زړه کې راغلې ده، نو دي ایسار کړي دي او کوم خلک چې را روان دي او دا تا وویله چې دا زحمتونه برداشت کوي او د لارو کړاوونه دلته هم را ځي او عراق ته هم ځي او شام ته هم ځي او قوقاز ته ځي او لیبیا ته ځي او بنګله دېش ته ځي او مختلفو ځایونو ته د اسلامي خلافت هغه ساحو ته ځان رسوي او هلته ځان منظم کوي د جنګ دپاره د دیموکراسۍ او د جمهوریت په وړاندې نو هغوی کې ایمان دی په هغوی کې عقیده ده راسخه عقیده موجوده ده د دنیا محبت یې د زړه نه ویستلی دی او د الله رب العالمین محبت یې په ځای باندې زړه ته راغلی دی او بله خبره دا ده چې د دنیا محبت ختم شو نو د مرګ ویره هم بیا نه نو د مرګ نه نه ویرېږي پیغام مې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دا دی چې په هر ځای کې یاستئ ای مسلمان ملته ای اسلامي امته چې په هره ژبه خبرې کوئ په هرو حدودو کې محدود یاستئ د دیموکراسۍ او د جمهوریت د بربنډ نظام لاندې نور ژوند ته دوام مه ورکوئ که مو د لاسه کېږي په خپلو منطقو کې ځان ته ساحې پیدا کړئ ولایتونه اعلان کړئ بیعتونه وکړئ د اسلامي خلافت سره او د اسلامي خلافت سره یو ځای شئ جمهوریت او دیموکراسۍ او د دې پاسدارانو او د دې غلامانو مزدورانو ته غاښ ماتوونکي جوابونه ورکوئ او که دا مو وس نه کېږي او د ځان د پاره تمکین ساحه نه شئ پیدا کولی په خپله خوا کې او په خپل ځای کې نو د اسلامي خلافت ولایتونه ډېر دي یو نه یو ولایت ته هجرت وکړئ او هلته د اسلام د دفاع د پاره د جمهوریت د غلامانو او مزدورانو سره وجنګېږئ او که دا هم د هسې نه نه کېږي او لار نه شئ پیدا کولی، نو هر یو په خپل ځای باندې د الله د دین د دښمنانو په مقابل کې خپلې تورې را وباسئ، خپل واړه د جېب چاقوان را وباسئ، خپلې موټرې تیارې کړئ، اماده کړئ، د د فرانسې غوندې د الله د دین په دښمنانو باندې ترېشلې وکړئ، موټرې په سینو باندې ورته وګرځوئ، چې کومه طریقه باندې کولی شئ چې په تیږه باندې د الله د دین دښمنان وولئ او سر یې ور مات کړئ، نو سرپپې مه کوئ، په هر ځای کې د الله د دین دښمنانو ته غاښ ماتوونکی جواب ورکړئ او ویې ځوروئ او په وینو کې یې رنګ کړئ او نور د دوی دغه د جمهوریت دعوت ته مخه مه پرېږدئ چې دی خپل دعوت په مخه باندې بوځي، ډېر خلک هغه د اسلام د خدمت په نوم باندې او ډېر خلک د وطن د خدمت په نوم باندې او ډېر خلک د ملت د خدمت په نوم باندې ګوندونه جوړوي، حزبونه جوړوي، جماعتونه جوړوي، او ټولنې جوړوي لېکن هغوی کار په حقیقت کې جمهوریت او دموکراسۍ ته کوي والله العظیم دغه تاسیسات یې ټول په ټوله د جمهوریت دپاره دي او د جمهوریت د خدمت دپاره دي او د جمهوریت د نفاذ دپاره دي د اسلام د ټکولو دپاره دي نو دغه خلک چې په هر ځای کې پرې وس برېږي ویې ټکوئ او ویې ځوروئ او په وینو کې یې ولړئ دا مې ټولو مؤمنو مسلمانانو ته پیغام دی. ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. تاسې په حقایقو او رښتینو تازه معلوماتو خبروي. او د مزدورو غربي او اروپايانو رسنیو د د غړوندونو تبلیغاتو او پروپاګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ رښتینې، کره او پر وخت خبرونه واورئ او ځان له حقایقو خبر کړئ. د خلافت غږ راډیو مؤمنینو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پام مو رااړوم د خلافت غږ راډیو څخه لنډو خبرونو ته لومړی د خبرونو سرټکي د جلال اباد ښار اړوند په خالص پامریر کې استشهادي برید ترسره شوی د پاکستاني پولیسو یو لوړپوړی چارواکی د خلافت د مجاهدینو لخوا وژل شوی د موصل په جنوب کې پنځه استشهادي بریدونه ترسره شوي. ګڼ نور خبرونه هم لرو، ملتیا مو وکړئ. اوس هم بشپړ خبرونه اوس هم بشپړ خبرونه تېره ورځ جلال اباد ښار ته نږدې د خالص پاملویو په سیمه کې د افغاني حکومت پلوو ملیشو په یوه غونډه د یو تن مجاهد ورور سلمان خراساني له خوا انغماسي برید ترسره شوی. انغماسي لومړی د موجودو وسله والو سره نښته پیل کړه او بیا یې خپل باروتي کمربند ته انفجار ورکړو چې په ترڅ کې یې د ملک قاسم جان ملک سابق، ملک صبر او ملک زیاد په ګډون پنځلس تنه وژل شوي او د ملک تورګل او ملک تورجان په شمول پنځه ویشت تنه نور زخمیان شوي. د خوست ښار جنوب طرف ته د خلافت د عسکرو له خوا د افغاني موټرو استخباراتو یو تن کارمند په ډزو ویشتل شوی. د پاکستان د پېښور خزانې میل کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی عباد علي د خلافت د مجاهدینو له لوري په ډزو وژل شوی. تېره شپه د موصل په جنوب الزرقاء او الجرن کلي کې د رافضي لښکریانو لس تنه وسله وال د اسلامي دولت د مجاهدینو د سنایپر ښکار شول. د موصل په جنوب کې الفارسه، تل طیبه او زایزا کلیو ته نږدې یې په عراقي پوځ او لښکریانو پنځه استشهادي بریدونه ترسره شول، په ترڅ کې یې پنځه ویشت تنه مړه او په لسګونو تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ځواکونو د حلب د ریپې اخترین په جنوب کې د برعان، الواش، تونوزا، سلسانه او جبل عاصوی کلي بیا د خپلې ولکې لاندې راوستل. د سرت په ښار د امریکې د سختې بمبارۍ باوجود د اسلامي دولت سره په نښتو کې د ایتلافي حکومت څلور ویشت تنه وسله وال ووژل شول. د بغداد په لوېدیځ الشعله کې د یو موټر بم په چاودنه کې شپږ دېرش تنه رافضي مشرکین مردار شول. وروستی خبر هم دا چې د مالي په شمال کې د المرابطین کتیبې د ابوالولید الصحراوي په مشرۍ د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله سره خپل بیعت اعلان کړ او د اسلامي دولت سره یو ځای شول. دا او د نن ورځې خبرونه تر بیا د الله په امان. تر ټولو لوی هغه نعمت چې الله عز وجل په اسلامي دولت او د هغې په مجاهدینو کړی، هغه د حق او سمې لارې په لورې د دوی هدایت دی، چې دا نعمت د هغه نعمتونو د پاسه دی چې ډېر ښارونه یې ورته فتحه کړل او د بنده ګانو زړونه یې ورته خلاص کړل. په دې خبره تر ټولو لوی دلیل دا دی چې اسلامي دولت د الله عز وجل د پوره دین قیام کړی چې هېڅ حکم په کې کم نه دی او په دې ټول خلک ګواه دي که یې خوښه وي او که نه، دوی که په اسلامي دولت هر څومره ناوړه تهمتونه ولګوي، ليکن يو يې هم په دې جرات نه شي کولی چې ووايي اسلامي دولت د دين قيام نه دی کړی، بلکې خبره بالعکس ده او هغه دا چې د کفارو او مرتدينو زياتره شکايت دا وي چې اسلامي دولت ټول دين پلي کړی دی والحمد لله د مرتدينو پر خلاف د جنګ څخه واخله تر څو د الله دين ته راستانه شي، تر دې چې سړيو ته د ږيرې د پوره پرېښودو او ښځو ته د پوره حجاب امر کوي، په اسلامي دولت د لوی الله دا فضل دی چې ډېر هغه دښمنان چې په دې هڅه کې وو تر څو د قرآن او حدیثو په نصوصو او یا هم د سلف صالحینو په ویناوو د اسلامي دولت بنیاد ونړوي هغوی دا خبره وموندله چې د اسلامي دولت کارونه د قرآن او حدیثو او د سلف صالحینو د اجماع سره پوره برابر دي نو د دغه دښمنانو سره بله لاره نه وه بغیر له دې چې په ډاګه ووایي چې زموږ مشکل د اسلامي دولت سره نه دی بلکې د پاکو نصوصو پېړیو د اهل علمو د ویناوو سره دی، بلکې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې که د اسلامي دولت مشروعیت وهل غواړو نو باید لومړی دغه پاک نصوص په نښه کړو چې یا یې له منځه ولاړ شي او یا په کې تغیر راشي. په اسلامي دولت چې تر ټولو لویه کومه نیوکه کېږي نو هغه په ځانګړې توګه د مرتدینو پر خلاف د جنګ په قضیه کې ده نو د اسلامي دولت دښمنان مرتد اجیر او ګوډاګیان ملایان له دې انکار نه شي کولای چې د کومو خلکو پر خلاف اسلامي دولت جنګېږي هغوی په بېلابېل ډول ارتداد کې واقع شوي دي چې له مخه یې پرې د کفر او ارتداد حکم لګول کېږي، د الله د قانون څخه پرته په بل قانون د فیصلو کولو نه واخله تر دې چې د کفارو سره مرسته او دوستي کوي، بیا تر دې چې له ځمکې څخه د الله عز وجل قانون لرې کړای شي او کفري قوانین پرې پلې کړای شي او داسې نور ډېر اسلام ماتوونکي شیان. تر ټولو اخري کوښښ چې شاهي ملایانو او د مرتدو سهواتو شیخانو یې په اسلامي دولت شور جوړ کړی، او خپل تابعدار او مرستندویان په دې هکله ګمراه کوي، هغه دا خبره ده چې دې ملایانو په الله تعالی درواغ وتړل او د مرتدینو هغه کارونه چې دوی په کې واقع شوي وو په بل نوم ونومول تر څو د مرتدینو دغه کارونه د کفر او شرک د کړۍ څخه د هغه ګناهونو کړۍ ته منتقل کړي چې انسان پرې نه کافر کېږي یا یې د مباحاتو، مندوباتو او حتی چې د واجباتو په کړۍ کې داخل کړي چې د هغې په پرېښودلو انسان ګنهګارېږي یا د دغه کارونو چې دوی په کوونکي د کفر فتوا ورکوي د کولو لپاره داسې شرطونه وتړل چې الله عز وجل پرې هېڅ ډول دلیل نه دی نازل کړی که داسې نه وي نو دوی هم په دې اقرار کوي چې دغه کارونه د شرک برخه ده د کوم په کولو سره چې کوونکی د اسلام د کړۍ څخه بهر کېږي لیکن دغه شیطان صفته ملایان خپل ځانونه او خپل تابعدار په دې غولوي چې په خپل ځان یا په خپلو ټلوالو د شرک حکم وکړي دا لا څه چې د اسلامي دولت مجاهدین چې په کفري کارونو کې واقع شوي و ته کافر وایي او په دې بنسټ یې پر خلاف جنګېږي د خوارجو په لقب نوموي ځکه خوارج په لویه ګناه او یا په هغه کار انسان کافر بولي چې په اصل کې پرې نه کافر کېږي دې مرتدو او ګمراه ملایانو چې د خپل ځان لپاره هر ډول فضیلت بیانوو نو د الله تعالی په فضل هغه په اسلامي دولت کې په پوره توګه موجود دي بلکې د هغې څخه زیات پکې نور هم ډېر غوره والی شته د بېلګې په توګه که چا په دې فخر کوو چې موږ د الله عز وجل دښمنانو پر خلاف جنګېږو، نو په دې زمانه کې هېڅوک له دې انکار نه شي کولی چې د اسلامي دولت په څېر به کافرانو ته هېچا ډېر زیان نه وي رسولی. که چا د خپل ګومان له مخې د دین لور ته د دعوت کولو دعوا کوله، نو په دنیا کې د اسلامي دولت په څېر بل هېڅ ځای داسې نه شته چې هلته صحیح اسلامي دین ته بلنه کېږي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کېږي، که چارو څو لسیزو را په دې خوا دا دعوه کوله چې موږ د دین د قیام لپاره منډې وهو، نو د الله په فضل اسلامي دولت ټول دین په پوره توګه تطبیق کړ چې هېڅ په کې کم نه دي او دغه کار یې د الله تعالی په توفیق په څو کلونو کې سرته ورسوو. که چا خلکو ته په دې دوکه ورکوله چې موږ د خلافت د راتلو غوښتنه کوو، نو اسلامي دولت د الله په فضل خلافت په نبوي تګلاره راستون کړ او همداسې ټول هغه دیني کارونه چې خلک یې دعوه کوي، مګر هغه په اسلامي دولت کې په پوره توګه موجود دي. ثابتو قدمونو روان دي، نه په کې کوم تغییر راولي او نه خپله تګلاره بدلوي، سره له دې چې ټول کفري ملتونه یې پر خلاف د جنګ لپاره یو شوي، الله عز و جل هم د دغه دوه ډلو چې یوه یې ګمراه او بله په سمه صحیح لاره روانه ده، توپیر داسې بیانوي، ایا هغه څوک چې د خپل رب له پلوه په واضح دلیل دي، د هغه چا په څېر دي چې هغه ته خپل بد عمل ښایسته ښکاره شوي دي او د خپلو خواهشاتو تابع شوي دي، بل ځای کې فرمایي، ایا هغه څوک چې نسکور په خپل مخ روان وي، سریالونو او فیسبوکونو په کتلو تېره کړي، دا احساسات او جذبات دا دي چې د غرب له لوري طرحه شوو لوبو، خرمستیو او بېهوده مجالسو ته چکې ووهي. ساترک زینة الدنیا وامضی حیث لا اخبر. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو درنو مجاهدینو د مجاهد په غوږ کې ګنګوسۍ خپرونې د لړ لومړنۍ خپرونه درته وړاندې کوم درنو مجاهدینو په دې هیله چې د دغه سلسله وارې لړۍ هر لړ، هر پروګرام په غور واورئ او د خپل جهادي ژوند په راتلونکي کې یې عملي کړئ، په دې هیله چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. د اسلامي خلافت مالونه چې د خلافت بیت المال یې د راټولولو او وېشلو چارې په غاړه لري، په درې قسمه دي، غنیمت، صدقه او فی، صدقات خو معلوم دي او فی له کفارو څخه بې له جنګه نیول شوي مال ته ویل کېږي او هر چې غنیمت دی نو دا هغه مال دی چې له کفارو څخه په جنګ سره ونیول شي نو که د مسلمانانو امام یا هغه چا چې امام واک ورکړی وي غنیمتونه او د فی مالونه جمع کول او تقسیمول نو د هېڅ یوه کس لپاره روا نه ده چې له دغه مال نه د امام له اجازې پرته څه شی واخلي او که هر چا واخیست نو دې ته غلول ویل کېږي. د غلول تعريف، غلول په عربۍ کښې خيانت ته وايي، ويل کېږي، غل يغل غلولا فهو غال، او هر هغه څوک چې په يو شي کښې پټ خيانت وکړي د غلا وکړه، او دې ته غلول په دې وجه ويل کېږي چې په بدل کښې يې د انسان لاسونه تړل کېږي. غول د اوسپنې طوق ته ويل کېږي چې د انسان په څټ کښې اچول کېږي او لاسونه یې پرې له څټ سره تړل کېږي. غلول په اصل کې مطلق خیانت ته ویل کېږي، بیا یې غالب استعمال د غنیمت په مال کې په خیانت کولو کې شوی دی او په اصطلاح کې غلول له غنیمت یا د فی له مال څخه که هغه لږ وي او که ډېر د امیر له اجازې نه پرته له تقسیم څخه مخکې په پټه د یو شي اخیستلو ته ویل کېږي. د غلول حکم. غلول حرام کار او خیانت دی او د اور د واجبوونکیو کارونو څخه یو دی. لکه څرنګه چې په دې باندې قرآن، سنت او د امت اجماع دلالت کوي او امام نووي په دې باندې د فقهاوو اجماع نقل کړې ده چې غلول له یو له لویو کبیره ګناهونو څخه دی، الله تعالی فرمایي، وما کان لنبي ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامة ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. د یوه نبي لپاره مناسب نه ده چې په غنیمت کې د خیانت نسبت ورته وشي او چا چې په غنیمت کې خیانت وکړ، د قیامت په ورځ به یې په ویلو بار راوړي. بیا به هر نفس ته د دوی د ترسره کړي عملونو پوره بدله ورکړ شي او په دوی به ظلم نه شي کېدای. دا ایت د قطیفې په اړه نازل شوی دی چې دا یو ډول ټوټه وه، په بدر کې د غنیمت له مال نه ورکه شوې وه، نو منافقانو ویل کېدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیستې وي، نو الله تعالی وفرمایل، ما کان لنبی ان یغل، په دې سره یې د دې خبرې خبر ورکړ چې د یو پیغمبر لپاره دا مناسب نه ده چې د خیانت او غلول په تور تورن شي، ځکه غلول له لویو ګناهونو او ناوړه عیبونو څخه دی او الله تعالی خپل. پیغمبران له داسې عیبونو او ګناهونو څخه پاک ساتي، بیا الله تعالی هغه چا ته وعید بیان کړی دی چې هغه په غنیمت کې خیانت کوي. ومن یغلل یأتي بما غل یوم القیامة څوک چې خیانت وکړي نو د قیامت په ورځ به یې په غولو بار راوړي، نو الله تعالی به یې د خیانت په اړه له حساب کولو څخه د مخه د ټول مخلوق په وړاندې وشرموي او په دې کې د غلول د تحریم په اړه تأکید دی او غرض یې دا دی چې د مسلمانانو په زړونو کې ترې نفرت زیات شي. ابوهریره رضی الله تعالی عنه وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ تر منځ خطبې ته پاڅېد، نو د غنیمت په مال کښې خیانت یعنې غلول یې ذکر کړ او دا یې ډېر لوی شرم وګاڼه او د دې کار یې ډېر لوی وښوده. په دې لړ کښې یې وفرمایل، زه دې په تاسې کښې د قیامت په ورځ یو کس داسې ونه مومم چې په څټ یې ګډ سپور وي او رمباړې وهي یا یې پر څټ اس سپور وي او اوازونه کوي او ما ته وایي چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم! له ما سره مرسته وکړه، زه به ورته وایم، نن زه ستا د مرستې لپاره هېڅ وسه نه لرم، ما تا ته په دنیا کښې خبر در کړی و. په بل روایت کښې ترې نقل دي، هغه وايي چې موږ خیبر فتح کړ، په دې فتح کښې موږ ته غنیمتونه په لاس راغلل او بیا له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وادي القرا ته ستانه شو، له هغه سره د مدعم په نامه یو غلام و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپرلي یې راکوزوله، په دې وخت کښې یو ناڅاپي. غشی راغی او په دغه غلام ولګېده، خلکو وویل، ده ته دې شهادت مبارک وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، ولې نه، زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما ساه د هغه په لاس کې ده چې کوم څادر یې د خیبر په غزا کې د غنیمت له مال نه اخیستی و، هغه ورته په تقسیم کې نه رسېده، همدغه څادر به په ده باندې د قیامت په ورځ اور بلوي. نو کله چې خلکو دا خبره واورېده، یوه سړي یو یا دوه دانې د څپلیو وندني راوړل او ویې ویل، دا ما اخیستي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، دا د اور یو یا دوه دانې وندني دي. او له عبادته بن صامت رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د حنین په ورځ د تقسیم شویو غنیمتونو څخه د یو اوښ په خوا کې لمونځ وکړ. بېډۍ وخوړه، فشم نه یوه ټوټه را واخیسته، په دوه ګوتو کې یې ونیول او ویې فرمایل، ای خلکو! یقینا دا ستاسې غنیمتونه دي، له دې نه ستن او تار او له دې نه کم یا ډېر شی د دې مسول ته ادا کړئ، ځکه په دې کې خیانت غولول د انسان لپاره د قیامت په ورځ شرم او عیب او د جهنم اور دی. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو او درنو مجاهدینو! د مجاهد په غوږ کې د ګنګوسۍ خپرونې لومړۍ